خسته کړی شوی خبرې غرورن د پار د دوکې کولو ولو شاء ربک او که رضا وی د رب استا یعنی ایمان د دوی ولو شاء ربک او غوخته رب استا ایمان د دوی چې ایمان راوړي ما فعلوه نو دوی بدا کار نو کړي فذرهم نو پرېګ د دوی ته ولټو مذا حکمن فیصله کوونکې او هو الذی او الله پاک هغه ذات دی انزل الیکم الکتاب انزل نازل کړه دې الیکم تاسو تل کتاب کتاب مفصلا په تفصیل سره واضح وضاحت سره والذین او اکسان آتیناهم چې ورکړې دې مونږه وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا وتمت او پورا د پورا شوی دی کلمت ربک فیصله در ربستا کلمه معنی فیصله فیصله در ربستا صدقا په اعتبار د رښتینوالي وعدلا په اعتبار د انصاف سره الله رب کریم هر څه فیصله په انصاف سره او په ادب رښتیا سره کړی دا دوی نکی تابیداری ندی تابیدار دوی الا الظن مگر د ګمان دی و انهم او ندی دوی الا یفرسون مگر په اٹکل یعنی په توپ کارونه کوي دلیل ور سره نشتا او علم ور سره نشتا په توپ په اٹکل باندې کار کوي ان ربک یقینا ربستا هو اغا اعلم خفو یده من الا مگر مذکرتم اغه سچ مجبور شئ تاسو الیه اغی ته یعنی خوراک مرداری تا و ان کثیرن یقینا ډیر خلق لا یذلون خامخا گمراه کول کئ بی اهوائهم وای فواحشات خپل سرا بغیر علم چې دای څه کول هغه به وجب دل سزا ور کړی شي ولا تاکلوا او مخری تاسو مما دیاغینا لم یز لم یذکر اسم الله علیه چې نیوی یاد کړی شوی نوم د الله تعالی علیه پاغه باندې غیر الله منقطا غیر الله نظر چې الله په نوم باندې ذبح شوی نه الله په نوم منل شوی نه هغه مخری دوستانو خپلو ته لیجادلوکم د د پاره چې جګړه وکړي تاسو سره په بار د نظر د غیر الله کې چې وي بدا حلال دی او الله وی و ان اطعتموهم او قد خبر او منې د دوی تاسو انکم یقینا تاسو با لمشرکون خامخ مشرکان یی ک تاسو غیر الله نظر رواوی هغه مو او خړ یقینا تاسو به مشرکان الله رب کریم مفتی دې جواب ورکړي او قران فتوا دا سوک چې غیر الله من اقصد نظر غیر الله خوري هغه باره کې جائز جا یقین ساتي الله و یقینا کتا سو ور سره او منل نو تاسو به مشرکان یې او من کان ایا هغه څوک چې وی میتن مړ بی دینا فاحییناه ول ژوند کړو مون اغلرا یعنی په دین باندې اسلام وتورولو وجعلنا له او مقرر کړو ورکو مونږ هغه تا نور اندرنا د اسلام د قران یمشي چې زی ګرځي به په دې رڼا سره په ناس په خلکو کې په هر کلی کې اکابر مجرمیها غټان خلق مجرمان دغه کلی لیم کرو دې د پاره چې چل ور کوي تدبیرونه کوي فيها په هغه کلی کې په خلاف د حق پرستو په خلاف د حق کې وما يمكرونا او نکي چل ول دوی الا مگر به انفسهم اغي اوتی رسول الله چې ور کړی شي وی دي رسولانو دي الله تعالی تا الله وی دوی سوئی و اذا جاءتهم او کله چراشی دوی ته آیت یو معجزه یو نخا سنخا قالو دوی وی لن نؤمنا اس کله ایمان نراوړو مونږه حتا تر دې پوری نؤتا یعنی پیغمبري پاغه ځای کې الله الله پاک دې اعلم خپوی دې خی پی جنی حیسو په کم ځای کې چې مقرره یجعلو ګرځي رسالته پیغام خپل پیغمبري پیغام خپل سيصيب الذين زردي چې وبرسیا کسانو ته اجرمو چې جرم جرمی کړره صغارن سپکواله عذابنا عند الله د پنځ دی الله تعالی ا کسانو چې کړی دي جرمونه نو برسي ورته عذابنا صغارن ذلیل کېدل سپک کېدل عند الله د الله طرفنا وعذاب او عذاب شدید سخت بما کانو په سبب داغي چې وو دوی یم قرون چلول جوړوي یم قرون دوی تدبیرونه کوي چلونه کوي فمن يريد الله پس هغه څوک چې وغواړي الله پاک اي يهديه چې هدايت وکړي هغه تا يشرح صدره نو پرانیزي سینه دی هغه للاسلام اسلام قبل ولوتا قد فصلنا الآیات یقینا په تفصیل سره بیان کړی دی مونږه آیتونه لقوم یذکرون هغه قوم لره چې نصیحت قبلوي نصیحت اخلي لهم دار السلام دوی د پار کور د سلامتیا دی یعنی جنت عند ربهم پنځ رب دوی وهو ولیهم او هغه یعنی الله پاک مددگار دوی دی بما فسبب دو کانو یعملون دا هغه عمل چې دوی کاو و یوم یحشرهم جميعا او پکم ورځ چې جمع بکړي الله پاک دوی ټول لرا او بوئی یا معاشر الجن اے ډلې د پیریانو قد استكثرتم یقینا ډیر کسان تابع کړی دي تاسو منل انس فزان پسې د انسانانو نه چې عملونه چې دوی کول بما کانو یکسبون په سبب د هغه عملونو چې دوی کاو بعضی ظالمان بعضو سره ملګری شي یا معاشر الجن او بو وی الله پاک یا معاشر الجن اے ډلې د پیریانو والانس او د انسانانو الم یاتکم ایا ندی راغلی تاسو ته تا رسولن رسولان پیغمبران منکم نستاسو د جنس نستاسو نا یقصون علیکم چې بیان ول یې پتا سو باندې آیات آیتنا زما وینذرونکم او یری در کول تاسو ته لقاء یومکم هذا د ملاقات دی ورځې چې دادا قالو او بو وای دوی شاهدنا اقرار کو منګه علا انفسنا ځان نو خپلو پدی چې تبلیغ تبلیغ کړي شی او مونتا وغرتهم الحیات الدنیا او دوکا کړیو دوی لاره ژوند دنیوي دنیا ژوند دی دوکا کړیو وشهدو او اقرار وکړي دوی علا انفسهم پس ځانونو خپل باندې د دې خبرې کوي بکای انهم چې یقینا دوی کانو کافرین وو کافران ځان باندې بګوي وو کی ذالک دا د دې وجنا علم یک ربک چې نه دې ستار رب مهلک القرى هلاکون کې د کلو به ظلم په سبب د ظلم یعنی د شرک کولو واهلها دا غوی اوسیدون کی غافلون چې دا غي به خبر وي یعنی دین ورته بیان نه شي الله عذاب نه ورکوم یو مبلغ یو پیغمبر یو دین بیانون کې لګم چې وی نه منینو بیا عذاب الله ورکوم څه چې د الله خوخی کما انشاکم لکه چې پیدا کړی تاسو من ذریه د اولاد قوم آخرین د قوم نور نه څنګه چې تاسو بل نه پیدا کړی د نورونه دغه رنګ تاسو په زیب نور الله پیدا کی تاسو عمل کوئ په خپل طریقه انی یقینا زو عامل عمل کوونکې يم یعنی په خپل طریقه فسوف تعلمون نو زر دې چې تاسو تب معلوم شي تاسو به پوه شئ من په هغه څوک چې څوک دې تكون له چې وی به اغلر عاقبت الدار انجام د کور د اخرت نو هغه رسیږي مددګارانو د دوی ته سا ما يحكمون بد دا هغه فیصله چې دوی کوي مان دا د چې الله په نوم باندې کم دی او د باباګانو په نوم باندې کم سیس مقرر وي دا د بابا کلنګ دی دا د الله زکات د حق ولاده خدای د بابا د کلنګ نه د سمال کم شنو د الله د حق نه راخلی بابا په نوم ور کوي قتل اولادهم وجلد بچو خپلو شرکاهم په محبت د شریکانو د دی خپل شریکانو په نوم باندې خپل بچی نظرانه منی شریک حلالې لیردوهم د دې پاره چې هلاک کړي دوی هلاک کړي دوی وليلبسو عليهم او ګډ وډ کړي په دوی باندې دینهم دین د دوی ولو شاء الله او که وخت الله تعالی ولو شاء الله او که وختل الله تعالی نه اراده او د الله رضا وي د الله تعالی ما فعلوه نبوي کړي دوی دا کار فذرهم نو پرېګ د دوی وما یفتر یما وما یفترون سره د هغه چې څه دروغ جوړوي یعنی دروغ جوړوي پرې د دوی وصفهم د دې غلط خبرو د دې بیان د دی انه حکیم علیم یقینا الله پاک حکمتونو والا دې کوی ذات دې پار سبان دې ان دوی دا ویل چې کوم د دې پدی مابسارو کې چې بچی دي نو دا پمن سړو د پاره جایز دي خزو باندې ناروا دي او که بچي بمړو شو نو بیا به وی زخه دا اثر نشي کوله که خزي سړی ټولو پړل خیر دی قد خسر الذين قتلوا قد یقینا خسر الذين تاوانیان دیا کسان قتلوا چې وجلی دی اولادهم بچی خپل صفهن په کم قلتیا بغیر علم بغیر د پوی د دلیل نه بغیر د علم نه بغیر د دلیل نه وحرموا او حرام کړی دی دوی ما رزقهم الله هغه څه چې ور کړی دی یعنی الله حلال کړی دی